بیا توافق څومره دي توافق دي کوم دې ناس اپو اپو دې حرفین دې تاکید دې بدل دې او حق بیان اوله خبره دا وکړه چې دا وجه د حق په اقسام 500 دي دا وجه د حق په دا اقسام کې دا دا تابع مخالفه یا په قبيله حکم د پاره وي کوم قبیل د حکم نو بیا به قابل یا به مبین د اول د پاره یا به دا مبین د اول د پاره نه کښه کده مبین وو نو بیا به قابل یا به د اسم مستقیمی یا به غیر کوم مبین یا به قابل یا به مستقیم یا به غیر مستقیم کوم مستقیم دې تناقض فتوی او غیر مستقل دي تاسو بیان نشي چې تاسو بیان او کچته دې مبین نو نو دې ته چې ویل دي هغه په حرفي ویل دي مبین نو بیا په قالي یا خدا تعبیر هغه په واسطه د حرف سره یا په غیر واسطه د حرف سره په واسطه د حرف سره هغه دې ته اته په حرفي ویل دي معقول ویل دي اپ اپ بیان ملکی او کثر ته مبین نو یا په واسطه د هر څه راغلی یا په بغیر د واسطه د هر څه راغلی په واسطه د هر څه راغلی د تعاطف پیل کی په بغیر د واسطه د هر څه نو دې تا بدل دی اے لم کو تو پدی باندې ان الذی مرت اغا اسماء ورما چې مونږ کې شو ان الذی اغا چې شو من الاسماء المعرفه دا اسماء ورمونه كان اعرابها في الاصاله هو دا اغا اسماء ورمو چې دا اعراب الاصاله او دا توابع په پیسو او په پیسو کې دا نه قسم کو دا نه ول مقدم کو په باقي توابع باندې دا نه څه مقدم کو په باقي توابع باندې لانه اشد لانه اشد متابعه دې سخت متابعت کې د ما قبل موضوع څنګه سخت متابعت ځکه دا صفات د موصوف سره په لفظ سجود کې سره شي نو صفات په صفات د حال دي او په صفات د حال مکان دي مثال د څنګه لکه تو اذا ان رجل عالم دا سره د سره چې هغه څه ده دا صفات د حال دي لکه دلالت کی په څه معنا باندې خپل په څه نه دا سره په خپل باندې عالم او په صفات د حال مکان دي دا غي مثال د څنګه لکه تو جاء ان رجل ابوه عالم را سره او د سره ابوه عالم استار کې چلی لکه عالم دا کوم صفات صفات به حالي متعلق دي دی نو د دلالت کې پټ شو او معنا باندې متعلق او مربوط خپل عالم نه دی بلکې اقرار عالم د دې صفات به حالي متعلق دي یا د صفت تعریف دا کو صفت چا په لګي دي کوي چې د یو شي په سوال باندې دلالت کوي یو شي په بدوال باندې دلالت کوي مثال ته څنګه کله چې دی وایي چې پاتې تر صرف سنا او محمد ابن خاکر لکه څنګه بسم الله الرحمن الرحیم الله مکتوب رحمان الرحیم صفات ده او دا د څه لپاره رحمت او ثنا لپاره دی چې په سوال باندې راغلی بهم علاقه کاری کو تنقید دبل نه عادت صدا کیندسو درې په افراد او په تسنیواله کو جمعوال کې د اثر څلورم په تذکیر او ثاني دا نه د دالت څه دي خدا مطلب نه دی چې علاقه دالت پر څه نه یو ځای بلکې مطلب دا دی چې اعراب ځان کنه والا تعریف او تنصیب ځان ته نوع ده او افراد او تسنیه او جمعوال ځان ته نوع ده او دا کې تنصیب او تانیث ځان ته څلور نوع نو کچا تا موضوع مرفوع مفرد معرفه مذکر وي صفت په مرفوع مفرد معرفه مذکر او صفات یا حال تعلیمی دا به مطابق د خپل موضوع سره دا به تسلو هغه چې د سنت نه دي یو د رفع عمل تفضل او بل د تعریف او کما خبر مرکوب او څه بل څه نه دی او کما قبل چې هو لکه معرفه او دې په معرفه کې تشکیل او دې هم نه کوي اما په افراد او تسمال او موارد کې او دا شان په تفصیل او تعریف کې مطابقت شرط مثال د څه کې د صفات په حال کې لکه الله فرمایي من هذه القريه الظالم اهلها دا القريه موجود او الظالم اهلها د څه واقع شوه صفات واقع شوه هغه نو صفات کې ده کله دا صفات کې ده تفصیل لپاره او کله دا صفات کې ده توضیح لپاره کله دا صفات او موصوف وړه نه کیرو نو په دې صورت کې دا صفات مفید څه لپاره ده توضیح او وضاحت لپاره نه تفصیل لپاره او کله دا مفتی د څه لپاره ای د توضیح لپاره کدا معلومه وي لکه څه وایا چې لکه څه وایا چې زید مستاج و عندنا دا زید موصوف د تاج نشي چې ده صفات دا زید موصوف کله د مذمت د پاره راځي لکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او کله د تاکید د پاره هم راځي لکه نفقتون واحده دا نفقتون موصوف او واحده چې څه ده صفات د صفات د څه د پاره راغلي تاکید چې نفقتون کې ساده دا سام د واحده د پاره او واحده سره واحده راغلي ان اصحاب یو نا کارا تابع دې یذلو دې دلالت کوي علی معنا قدسو معنا باندې حاصل کی مصوعی چې هغه حاصل رقم مقصود دي کې لکه جاء رجل عالم او متعدد کی مصوعی لا دلالت کوي قدسو معنا باندې چې هغه متعلق مصوعی کی لا نحو جاء رجل عالم ابوه جاء رجل عالم مدرس اسم فاعل ابو فاعل یا فاعل فاعل نشي جمله صفات شو ويسمى صفات نظام مسمى شي صفات سره ايضا نعت مفعول او صفات هم مفعول کیږي والقسم الاول دا صفات حال دي دې متعلق باو دې تابع تابعداري کې د خپل مکو یا عشرة اشیاء په لفظ سجنو کې بل عرب معراج او تعریف او تنویر او افراد او تسمیه او جمع او تذکیر او تانیث نحدا علی رجل عالمان عالم او رجلان عالمان رجلان مصنع عالمان وړ نکری دي وړ مذکر دي وړ مرکو نو ال اجازه مشکوک ده او ظالم مشکوک ده او اپ قدم معرفت او ظالم معرفت دې فرق دا دی چې قدم مؤنث او ظالم مذکر وقيلة النعت اصل رقاب في فائدة صفة لا تخصيص المنعوت تخصيص موجود ده استو جان چې کو چې راغی اوس دې کې دا احتمال ته چې هغه استاد برابر یا با عالی برابر او یا بدای بل څه نو تاسو فاصله وکړو نو ټول احتمالات وقد يكون لمجرد الصناعي کله د صفات باندې لپاره محدود صفات ټول د غیر صفات تقلید شرکاونه مطابقت دا کار کو تنظیم مطابقت هم په صفات کې حاضرې کې تا شرط او په صفات کې حال مطابقت او جمله د نکرې د پر ذکر صفات باندې کېږي جمله نه ده جمله یعنی دا جمله په خپل ذات واقعي دا نکره ده نو دی وجه نه ده موصوف نکره او د صفات په واقع کې او د معرفي د پرول نشي واقع کېدل ځکه بیا صدا صفت په حالي وي او صفت په حال متعلقي وي ضمیر ها صفت ولې نشو راځي چې دلته ځکه دا صفت دې دا عارف دې لسان لکه د موصوف او یا صفت کې دا خبرې یا په دې عارف کې د موصوف نه یا مساوي د شاته را لکه موصوف او ولا شيء عارف من الضمير ولا مساوي نو دی وجه نه جاء ان زید بن عمرو کې دا عمل چې دا صلاحیت ښه چې موږ زید نه شو کولای ور باندې هغه په ځای باندې وځو او جاء ان عمرو بن عتب جائز او کنو نو بیا جائز یا دا خبره ده چې په معصوب او معصوب باندې کې ډول مخکې نسبت ينسب اليه ما څه به نسبت دي چې تا دا څه چې کوم چې نسبت مضبوط شوی دی نو علاقه په دې سره چې خارج کو صفات په دې سره چې خارج کو تاکي په دې سره چې خارج کو اصل کې حاصل دي او چې فاطمه به بدل ځکه بدل کې نسبت شوی دا هغه شي چې کوم چې نسبت مضبوط شي وکلاهما مقصود ده ورته تابع او مضبوط بیا په کې لرکا دا خو بیا مستقل دی په غیر مستقل خو د فقط د وجه نه علاقه څه کړل دی چې علاقه به دې برداشت کړي ځکه چې حضور راغی په معقول په استقبال راغی په معقول په اتفاق په کور سره دا د ځانه د مضمون نو دی وجه نه مصیت ثابت موضوع باندې راځي اوس ول حجرتی دا حجرتی دا څه دی لکه خبر یو پتا او زیدون چې څه لکه دا څه وایي دا خو یو حرف دی یو حرف دی چې دونه زور تا دا یو څه